اشیاء داغي د ضد په پیجندو پیجند کیږي د توحید ضد او شرک د شرک د اقسامو او د مشرکین د اقسامو وضاحت شوه نبی د عیسی علی السلام او د مریم بی بی او د زکریا علی السلام واقعات بیان او الله په وخت کې شروع نو دغه سبق هم نه دی ویلې چې چرته کتاب کې ولستل په تورات او انجیل هم خبر نه او مدرسې لوم نو تلې نو دا واقعات د تچاو هودل سو کې استاد هم نشته چې دا غي نه یاد کړو نو ګور نبی علیہ السلام ته الله وی ته وینا او ما د تسوکړه وه نو دا د نبی صداقت شو کنه قران به دا ثابتې دا شان سورې قصص لګو ګورئ آیت 44 سلور سلوي کې نو نبی نه په موسی علی السلام په قوم کې و نه دا هغه د وحی په ټیم کې و نه مدین کې و دا واقعي د کم ځای نه بیانې دا او تعالی وحی کړی دا نو دې کې صدق شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قران دا مضمون ډیر بسط او کلاو ذکر کړي چې کله څوک اعتراض کوي د نبی په باره کې قران دا غي جوابونه کوي او دا به ان شاء الله منګ بیا په دوران درس کې وایو چې دلته د منکرینو د رسالت شبهه ده او دا جواب دی الله د دې شبهه جواب دې ځکه کړی دی قران عظیم کې د مشرکین او د منکرین د رسالت چې کوم اعتراضونه دي کوم خبرې دي نو د هغه ذکر او قران کې زورنه په ورته کله به د منکرینو د رسالت دا نقصان ذکر کوي چې الاستهزاء بالرسول پیغمبرانو پورې ټوکې کولې مسخري کولې او هغه بیا مستقل لکه سورته رات آیت نمبر 32 کې ځان له ولېږي سره سورت حجر آیت نمبر 11 سورہ انبیاء 3641 سورہ یاسین آیت 30 سورت فرقان 41 پدې کې استهزاء ذکر کوي او ټوکې او مسخرې د باطل خلقو په پیغمبرانو پورې کله به پیغمبرانو ته دروغجن وي چې تاسو دروغجن یې تکذیب به ولکاو لکه سورۃ انعام 33 کې سورۃ نحل 13 آیت کې سورۃ فاطر 4 آیت کې دیو پیغمبرانو ته تاسو دروغ وایي کله وې د پیغمبرانو نه معجزې غوښتې موږ له معجزې راوړه که تاسو پیغمبر یې نو داغي ذکر سورت انعام 37 کې سورت فرقان وم او اتم آیات کې کله وې پیغمبر ته مسحور وې په د چا جادو کړي دماغ ولا خراب کړي لکه فرقان اتم آیات او سورت سواد چار آیات کله به وی دالا څنګه پیغمبر دی دغه خوراک کوي او څاک کوي سورته فرقان آیت نمبر 7 کله به وی دا ساحر دی او چې چا سره مخامخ شي نو ځان سره مرګري جادو ور باندې کوي سورته زاریات 52 کله به وی دا خو بشر دی بنده دی پرشتہ ولی ناراضی پیرے ولی ناراضی چې بشر راضی لکه سورت بنی اسرائیل 94 سورت تغابن شپږم هم آیات کله به او ته گمراوي لکه سورت اعراف شپږم آیات کله به او ته بي وقوف وي لکه سورت اعراف 66 آیات کله به نبی باندې د نبی د خبرې نه ځان غټ غاڼه تکبر به کو مختلفي شبهه الله پاک د دې باطل خلکو هغه ذکر کړي کله به نبی ته ویل د دروغجن دی سورته سواد آیت 4 کې سورته قمر 25 کې کله به پیغمبرانو په خلو لاسونه کې بدل لکه سورت ابراهیم نه هم آیات کله به وی موږ خپل علم کافی دی بس تا علم تر ضرورت نشته لکه سورت مؤمن 83 کله به ویل دا همړه لیوانه دی غړې وړې وای لکه سورت قمر نه هم دا سډیر اعتراضونه او داغي جوابونه او شبهات دا په قران کې راځي بیا نو چې ستا ذهن کې په دې ټول سوالونو او جوابونو کې مقصد د نبی عليه السلام صداقت دی دریم سلور دریم اصل هغه د صدق القرآن د قرآن صداقت ثابتول قرآن عظیم کو دا ثابتای چې دا د الله حق کتاب دی او د دې دې کې ضعیفه خبره نشته او دا چې سوي نو صحیح وي د دې تابعداري وکړي نو قران د صداقت د لپاره مستقل سورتونه لکه سورۃ القدر سورۃ العلق دې کې صرف د قران د حقانیت او د صداقت بیان دی دارنګه د دې لپاره آیاتونه هم د قران ډېر منکرینو د قران بویل چې دا د الله کتاب نه دی دا د پیغمبر علی السلام د ځان نه جوړ کړی دی نو الله پر رد کوي کله او تک مطالبه کوي د یو صورت کله مطالبه کوي د لس صورتونو کله مطالبه کوي د ټول قران کله د یو آیت خو یو چا چیلنج قبول نکاو یو څوک مقابله ته تیار نشو چې تاسو وایي چې دا د الله کتاب نه دی او دا د پیغمبر علی السلام د ځان نه جوړ کړی دی نو تاسو خو محل اللسان او عرب یې نو زه تاسو یو کلام راوړی جوړې کوي کنه که تاسو جوړ ک نو بیا به مونږ ومنو چې آو دا واقعي دا الله کلام نه ده خو خلک د ځانه جوړول شي خدا چیلنج لا اچا نه ده قبول کړي او نه قبلول شي نو دا مختلف مطالبه ولې دي علما لیکلي دي دا مطالبه په دې بنیاد دي چې اول مطالبه دا د ټولو نه چې ټول غونشه او په شریکه د قران په شان کلام راوړي نو د دې مقابله نه دی عاجز شو نو به وته لګ را کم کړه زوال شي لس سورتونه د قران په شان راوړي نو د لاسو صورتونو د مطالبه نوم دی عاجز شو مقابله و نکړای شو نو به و توی زور شي یو صورت راوړي لوی صورت نو یې عمران اړه نو بیا و توی یو وړوکې صورت راوړي نو هغه عمران اړه نو صورت تور کې و توی فلیاتو بحدیث مثله یو خبره خود قران په شان راوړي نو یې عمران اړه دا چیلنجونه دام د قران د حقانیت دلیل دی چې څومره زمانہ وشو یو مور راوړ داسې پیدا نشو چې دا چیلنج منظور کړي وي او د دې مقابله کړي وي دا اوسم په دې منکرینو باندې قرض دي او دا به تر قیامت پورې قرض پدای خلاصولې نشي ځکه چې دا د الله کلام دی د دې مقابله سو کم نشي کولای صحیح شو نو دا صداقت د قران عظیم په دې قران کې الله پاک بیانوي او زه په زه په قران کې وتا ترازی ان شاء الله د منکرینو هغه شبهات هغه قران به داغي جوابونه کوي کله به داغي هغه خباستونه ذکر کوي چې د قران نه مخړو یو شبهه د هغه او النهی عن القران النهی عن القران د قران نه منع چې خپل قران له ناراضي وهم ينهون عنه وينأون عنه دو توجیهات التدبیا سورۃ انعام شپږ اجتماعات دی نور منی کوي د دې قران نه چې قران له مزه درس مزه عقیده بدل خراب کیو دا بو کیو دا بو کی نور تم وای وین او نعمه په خپلم ته اوړي قران ته نه کینی نو دا په مختلفو طریقو یې ګان کله وته جلسه جوړاوه کله وته خپل نو سپیکر چالو کاوه ناتونه لګاوه درسونه وته مقابله چې خلک وو نشي لا تسمعوا لهذا القران کلا بدای ویل چې مړه دا خو اساطیر الاولین ښا د پخوانو خلکو قصې دي بس نور په کې سری موسی علی السلام دا ویو فرعون دا ویو لانی پیغمبر دا ویو مړه دا کسی دی نور خدای کې زنیشتا نعوذ بالله الک دا کسی خدا د عبرت نه ډکی سورۃ فرقان آیت 5 کله به وی افکو دا دروغ دی سورۃ فرقان څلورم آیات کله به ویل دا چې د الله کتاب نه په یو ځلې والے نه راځي دا اعتراض به راشي سورته فرقان 32 کې کله به ویل دا قران به ومنو خو دې کې لږ تغییر تبديل وکړه ایته به قران غیر هاذا او بدله یا بل قران راوړه یا دې کې تبديل راوړه نو بیا به سره مرګري شو سورته یونس 15 کله به قران پر خود دې لپاره به سره وخت نه نور هر خبرې له تیار وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دایت خو لګراواله وای سورته فرقان 30 کې وګورئ دیرشتم آیات کې سورت فرقان آیت نمبر 30 دیرشتم وقال الرسول يا ربي نو زمون ډرایور وای چې ته او ته وای چې ته د پیژنې هغه چې ما هو نه پیژنم وای زه چې ته موبایل کې به وګورې کنه نو هغه ډرایور وای وای تر یې دولو سبجو یا تر یوې پورې خو زه دلته هغه مصری وای زه دلته کار کوم یوې نه پس په یو ګنټه خامخا زه فیسبوک ګورم افزما د فیسبوک ټیم دا خو زه لازمي کو ما سوچ کو چې د ظالم زوی را نیمه شپې نه په تټم په مستخانه کې واړې او دا غې نه بعد لا پکې ګټه بیا ته فیسبوک هم ګوري نو سار بیا لکه د قصاب د سپو چې ته بیا په کوم ځای کې چې پرې وته د پراتی بیا په ځان نه پیږي لس بجې وي او بیا بدې نه پاسي نو مطلب می دا دی چې دا اوس خلکو لازمی کړی فیسبوک لا ټیم لازمی او کرکټ لا لازمی ورزش کول غواړي کار خو به خود کو ځکه چې دینه بغیر خو کار نه کی ار څه د پاره مون سره پوره پوره ټیم شتا خدا الله د کتاب د پاره مون سره په ټول کال کې د رمضان هم ټیم نشته دا مونږ ته سیوایي کار نه چې د سیوایي نم سیوایي کار ښکاري که څوک راغی خو ډیر ثواب به ملاو شو کرانه غنوي هیڅ قسم ګناه پکې مونږ ته نه ښکاري کاسه معمولی ګناه پکې مونږ ته ښکارا کېده کنه چې دا قران نه زده کول ګناګار نو بیا به مونږ دې ته ناسو بیا به مونږ دې ته توجه ورکړو خو بیخي توجه نشته الله دې زمنګ مینه د قران سره پیدا کړي نو قران پر خدل دا یو کارو د بی بی دینو خلکو کله وی چې دا قران په دې نبی څنګه راغی په بل چا ولې ناراضي نور غټ غټ خلک شته په دې عربو کې پاغه یو وهم ناراضي او په دې یتیم او په دې عاجز باندې راضي دا غیب جواب راشي سوره زخرف 31 کې نو دا د منکرینو د قران بلا شبهه قران ذکر کوي او دا غیب جوابونه کوي نو دا و صداقت د قران عظیم په مقاصد مهمو کې درې اصول توحید صدق الرسول او صدق القران الاصل الرابع سلورم اصل او مقصد اهم مقصد چې قران ثابتوي هغه د اثبات د قیامت قران عظیم دا زور لګی چې د خلکو په دل دماغو کې دا خبره کی نه چې قیامت بالکل حق او سچ دی حساب کتاب رز را روانه ده او څنګه چې مشرکینو الله سره شریک پیدا کو څنګه د رسول الله رسالت نه مانا څنګه قران نه مانا دغه شان پاغي به دا خبرم ډیره بدلږي دا چې تا بوتل چې قیامت دی دی تلا وګوره وې زمونږ دا خبر دا زمونږ زړه نه تسلیمای چې دا خاور بدن به بیا څنګه الله را ژوندې کوي دا وې د منلو خبره داسي نو دای منکرو د قیامت نه قیامت به دای نه مانه چل لکه سورتی مومنون وګوري آیت نمبر 82 کې اتلسمه سپاره اولی وې دا بدن چې خاور شي دا وسنګ ژوند کې قران د دې مسلې لپاره چې دینو مستقل صورتونه ذکر کړي لکه سورۃ النبا او سورۃ الزلزال هغه مر چې داغه نه خلاصې نشته ده نو ثم یحییکم بیا به ژوند کې تاسو چې کله تاسو قیامت کې ژوند کې پورته کوي تفصیل بدل ته خپل ځای کې کوو د آیت خدای آیت کې چې ده نو دوزل ژوند او دوزل مرګ ثابت شو یو ځل مرګ هغه دې چې انسان د سره موجود نه و نو دې دا سیول کمل آدم وکنا نو دویم ځل مرګ هغه چې کله انسان دنیا تراغه او سوخه تیر کنو مړ شو نو خاور لم یوړ او یو ځل ژوند چې دی نو هغه د دنیا دی نو دویم ژوند چې دی نو هغه د آخرت دی نو دا مړی به الله په قیامت کې بیا را ژوند کوي ځکه وایي چې ثم یحییکم بیا وسو مونږ د حمل لرا پر رحمونو کې سمره چې زمون خوخه تر نیټه مقرره پوره ثم نخرجکم طفلا بیا روبا سمون تاسو لرا ما شومان ما شومان پیدا کو ثم لتبلغوا اشدکم بیا تاسو پریدو دې لپاره چې ورسېږي تاسو ځواني خپلې ته او یقینا د الله ژوند دی کوي مړو لره قیامت کې دوباره وانه علی کل شیء قدیر او یقینا د الله پار شیوان قدرت والا ہے وان ساعت آتیه لا ریب فیها او چې په دې پوښي چې قیامت راتلونکې ده هیڅ شک نشته په دې کې د کافرانو قسم یو پیر ذکر کړي کافرانو قسم وړل یو چې موږ به دوباره الله پاک نه ژوند کوي خان نو الله پاک په قران عظیم کې تقریبا درې کرته غي قسم وړل چې الله وي زماره په خپل ذات قسمي چې زبتا سجود کوم الله خو دروغ نه وایي چې دا قسم هم پکې شي کافر یو ځل قسم خوري چې موږ باندې پورته کیږو وګوره سورته نحل آیت نمبر 38 کې وګورئ سوال لسم سپاره زما دې قسم پر رب زما باندې انه لحق یقینا دا خامخا حق دې دا قیامت وما انتم بمعجزین او نه تاسو کمزوري کوونکې الله لرا قیامت بالکل الله وی زما دې پر رب قسم چې حق دې ستا د فهم د پاره یو څو طریقې داسې خایو چې قران دا غینه اثبات د قیامت کوي قران عظیم کې چې سړی سوچ کوي فکر کوي نو قیامت په ګڼو طریقو باندې ثابت کړي دي خو پنځه طریقې ډېرې مشهورې وي یو د اغینا اثبات کوي د قیامت په ابتدا باندې څه مطلب انسان چې څنګه الله پاول ځل پیدا کړی دی نو دغه شان الله په دې قادر دی چې قیامت کې دوباره هم جوړ کړي او پیدا کړي د خاور نه جوړ ک او د یو نطفه نه جوړ ک الله په دې قادرو نو په دې هم قادر دی چې دوباره قیامت کې بیا راځوندې کی لګ نمونه وګوره لکه سورته بنی اسرائیل آیت 51 سورت بنی اسرائیل یو پنځوستم آیات نو اثبات د قیامت یو کسنګا قیاس کوي په ابتدا باندې چې اول چا پیدا کړي یا بری دوباره پیدا کوي کا کافر نه چې بری دا تاسو کو ته چا پیدا کړي وای الله نو دوباره دای نه منل چې ما په قیامت کې بیا پیدا کړي نو دا اول چې معنی نو دا دوی ولې نه معنی دا یو طریقه ده دویمه طریقه یو یو یې ذکر اړو چې بیا وباس دی روغت کیږي کنه دویمه طریقه اثبات د قیامت الله پاک کوي او قیاس کوي په خلق السماوات والارض توجه دا ګوره الله قیامت داسې ثابت دی چې لکه دا خلق وي دا خو ډیره ګرانه ده چې زمنګ دا بدن خاوري شي او دا ذره ذره شي دین او الله دوباره موږ څنګه جوړ جوړ پیدا کوي جوړایبو نو الله وی کدا تاسو ته ګران ښکاری نو د اسمان ته وګوره الله دا دومره لوی اسمان څنګه پیدا کړي د ځمکې ته وګوره دا دومره لوی ځمکه څنګه پیدا کړي نو چې کم ذات دومره لوی اسمان پیدا کولی شي کم ذات دومره لوی ځمکه او غرونه او دریابونه پیدا کولی شي په دې قادر نه چې د انسان دوباره پیدا کړي دا خو کافر ومنل چې دا څه الله پیدا کړی نو بیا دې کې ولې شک کوي چې ګنې موږ په قیامت کې دوباره الله را ژوند کوي سورته یاسین 81 کې لګو ګورې درويشتمه سپاره او په داسې را پیدا کې لکه ایک ښه ته دونه تکړه چې لکه ته بنه پیدا کې الله الله او کته چې دا وسنګي دا هډې انسانان دي نو د الله په سلېږي خو یو کون به وای کنه یو تمارخ ویل کیږي بل ته غفار ویل کیږي یا غفار دا دواړه ولي چې خپل کې داري پانی ولګي لکه د بجلی دو تارونه چې ولګي او سپار کې مو کې لمبو کې داینه اور بل شي نو چې کم ذات دیشنی ونه کې دا طاقت چولې دې چې لمبي وي اور کوي نو هغه په دې قادر دې چې تاسو خلق دوباره هغه چې دینو جوړ کیو پیدا کی نو دا الله په دې قادر دی چې تام دوباره پیدا کی او دا اولنې جنم په کې دا غیت کې د دې نمخ کې ایت کې ذکر دی چې اولې پیدا کړي بل طریقه الله پاک سلورم داخي چې ګوره څنګه چې د ازمکه وچه ده کنه او په دې کې فصل نشته شاړ بیابان ښکاری او چې باران وشي نو په دې کې غیاګانې او فصلونه راځرغون شي کم الله پاک چې دا وچ ازمکه په فصل باندې شنه کوي او په دې قادر دی اغه الله په دې هم قادر دی چې دا خلک دوباره په قیامت کې ژوند کړي لکه دې وخت نه مخکې د میری ته د قتل نشال پټي بالکل وچ پراتو باران نو روړا اوس باران شنو ګوره سورہ دی بعد به تکس نشي څنګه چې الله دا وچ ازمکه په باران شنه کی دا سه به دا وچ قبرونه الله پاک کولاو کې مړی به تراو بس وګوره سورۃ الاعراف 57 آیت ویا واغان رالی الله به باران کوي او دا موسمیات والا وای چې امکان دی د باران خلکو یو غټ کافر دی د خدای په کار کې کار لري لکه دو نظر مکه پر کوا دا آلات دی قران کې الله وی چې د باران نمخ کې ززیر را لګم نو هغه د زیر درکنه څه چلو شو کافر شو دا خو الله را لګي مخ کې کار چې د بازي هوا کار دی زیر او رول خلکو ته بس چې باران را روان دی ها د بازي هوا کار دی دا وریز د یو زین بل زی ته بوتلل ای صرف دا ډیوټي ده کم ځای کې د باران ضرورت نو الله وته حکم کې نو وریز تاړه مشنل ته ورس د باز هوا کار دی دا وریز په د هوا کې ټینګول دا خو درنه ده کنه دا په خوا کته راغلی دا د هوا په ذریعہ باندې الله په دې فضا کې ټینګه کړی د باز هواګانو کار دی په دې وریځو کې اوبه اچول او ارسلنا الرياح لواقحه منګه بازونه را لیګو هواګانې هغه دا وریځې حاملی کې دوبونه ډکی کې نو بیا باران وشي ګنې هر وریځ نه خو باران نه راځي وریځي او رکه شو باران تران شي او بعضی وخت کې معمولی وریځي او بس باران نه خلاصي نو دا په دې هواو کې بعضې هواګانې داسې دي چې هغه په دې وریځو کې اوبه د خدای په قدرت پیدا کوي بعضې هواګانې داسې چې هغه عذاب دي بعضې هواګانې هغه رحمت دي دا مستقل جدا یو مضمون دی چې د هواګانو اقسام کم کم دي کذالک نخرج الموتى دارنګ روبا سومنګ مړو لرا لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو پندو نصیحت والي ګورا څنګه چې باران باندې فصل زرغونو دارنګ مړیم د قبرونو نه بمنګ روبا سو ته سوچو کا تا چې کله دانی او غرزوړې خو پټې شوې باران په ذریعہ زرغونې شوې غیاګان زرغونې شوې کې میوه او شوې ته خورې مزه دا ول نه چرته وي دا الله په قدرت موجود شوی دا پټ مړی به الله ټول قیامت پر ورځ راو باسي دا اثبات د قیامت دی قیاس دی پس شی باندې په دې دنیا کې چې څنګه الله فصل دور کې دونه پس را زرغون کی دا شان به الله چې دینو د امړیو په قیامت کې را پورته کی او پنځمه وجہ قران عظیم اثبات د قیامت کوي په دې طریقه چې قیاس کوي په بعث دنیوي غیر عادي باندې څه مطلب په دې دنیا کې الله پاک ګور په بازي اوقاتو کې مړ را ژوندې کړي څومره مړي ژوند کړی دي نو چې کوم الله په دې دنیا کې مړي ژوند کولې شي هغه الله په دې قادر دی چې قیامت کې عمر ژوند کی ځکه څنګه په دې سورته بقره کې به بیا ان شاء الله کې ژوندې وشماري ښا په دې سورته البقره کې ګڼو زینو کې دا الله پاک خودلې دي چې مړي چې دینو هغه الله را ژوند کړی دي تقریبا 5 مرتبه په سورۃ البقره کې د مړو د ژوند کې دو ذکر راغلي دي چلو یو اول ته وګورئ آیت نمبر 73 دریو یا کې لګو ګورئ غوای الاله کړی و د وخت پرتا و او مړم بیگانه شوی دا نه چې د غوا د پاره د دې مړي د پاره غوا الاله کړی دا خو دنیا نه وای نو سي غټیږي هغه شی ته بیا جوړیږي چې دومره ګرانه غوا وانستا او دومره ور پسې وګرځیدل او صرف مړې پر ازمندې کوو نو په تندرې ولې نشته چې دومره کیسې ته جوړاولې دا غوای الاله کړی و او پرتاوا او دغه وخت اتفاقی مړی مو شو لکه د اختر پر ټول خلک قرباني نه کوي د اختر پښ په مړی هم شوی ها انو موسی علی السلام ترال چې بیګا چا سړی وجل له قاتل نه دی معلومه یو چې دا غوا لکه یو یا خبر اوالی یو انده مو دا مړی په وی ژوند دی بشي یا دادا اضربوه کی دا د هو ضمیر راځي دی د مې د نفس د مده مقتول ته او دا ها ضمیر راځي دی او ته په اعتبار د څه سره د دې نفس سره نفس مؤنثات سماعیو نه دی منګه وی چې وه د مقتول لرا به بعضها په بعض اندامونو د دې د نفس نو چې مړ یو وه کنه دا لاس یا د خپل راوغه تم نور بدن ولا پیدا سی وو نو الله مړ را ژوندې قاتل خپل خو دا موسی علی السلام ته چا وجلې وای دا پلان نه دی ظالم وجلې مخه ام بس قاتل ټول دنیا او په جان چې پلانې دی او بیا سړی په شالاړو مرش نو دا ګوره یو واقعا چې په دې دنیا کې الله پاک مړی را ژوند کړی دی لګمه خلاف سے 243 کې لګو ګوره په دې سورې بقره کې 243 243 آیت نمبر 243 200 دریسلو اختم الله الله چې په دې دنیا کې الله پاک ایت نه ګوري هغه کسانو ته چې هغه وته او د خپل کورونو نه هغه په زورګونو خلکو د جهاد د یاري وته ته د جهاد نشو کولای مرګ نه یریدل الله یو رګه چې کم ځای کې مرګ نه خلاص فقال لهم الله موتو فسوی دیت الله جمل شي مرګ په الله راوست ثم احیاهم بیا را ژوند کړل دی لره الله مړی را ژوندې که کنه سو کاله بعد سل کاله بعد دا بل مقام اور پسې لګ مخ کې لاړ شه وګوره چې را ژوندې که قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم وخت څومره تیر کا الله وته یا می یو ورځ وې تیر کړی یا نی مرز دا سړی سو کو ډیر مفسرین وې دا حضرت غزیر علی السلام د ځمکې د پاسه مړ پروت دی د دنیا د حال نه خبر نه دی او دا یاران وي د خاور د لاندې هم پیږي ښا اوس به سره سره وای د خاور لاندې د دنیا د حق خلکو نه خبرې امبل ماته بوډا سړی وای وای زما زوی جنازې لته یو ځای مولای سه په قبر مسله کوله ذکر دی خو دلایل سه خوب یو یا چې دنه بچا ویلی پته نه لګی چې دا چا ویل و یو کس به د پلار قبر لتنو یو ورځ نه وتلی مې پلار ته ګیله وکړه چې بچی پرون خو نه راغلی هغه چې بابا اوس خوب دی کنه بابا ته ته پته لګی چې زنه راځم او چې راشم پته لګی وي او ما ته بالکل پته لګی چې تراشم زه پوه شم ما ته ښکاری او چې رانه شم زه پوه شم زه ګورم لارې لارې ته خو ترانه شم نو د خپل مور او پلار قبر لځي او هغه ته تاسو ښکاري اگر چې تاسو ته نه ښکاري هغه بابا ما ته وایي وای ما توبه استجدا دې په څه ګډ وړو سر دی باباګانم په دې کوي چې دا په ګډ وړو سر لکه ته وایا چې یو انسان د ژوندې د ژوندې او سا پکې د ګرځي کینی پاسی خبره اترې ارسه کوي د د لاندې مړ په قبر کې ني دلته نه کنه قبر خواته ولاړ دی او مړې دا خاور د لاندې نه د پاس ویني ته سوچو کړي حالان کې د چې کله مقبره ته وړه خسترګې ولا پټې کړې وې کنه او مخه مل قبله تاړه ولې و دا مخه د دنه قبله پلو او دیو ته مخه مخبوري او چشمه بندې او ته خیر دی واچي نو کدی ویني نو موږ یو ځاګبم تاوی نو چې هغه ستا السلام علیکم اوري نو ته ولې دا غو علیکم سلام نه اوري په کاذر چې تم دا ووري نو یو کس به دا سي ثابت نه کی چې هغه ما ووري خیال الله ته دې زما توبه وي داسې خرافات به واورې وختي مې چې موبایل له کولا وکړ نو مې که دا عوام واوري نو جاړي به ورته دې دروغ ته که نه یو کس ویله وایي ملا تقریر کوو او د ایوب علی السلام قصې ذکر کوله چې چینجی په کې شو د جړا نه منګه بوجلو وای مونږ ته څه پته ورستو خبر چې دا خو دروغ دی نو دې دروغ ته خلک جاری بیا ډیر نو هغه وې فاطمه رضی الله عنها چې وفات کړه او نو وې خپل بچو حسنین او حضرت حسن او حضرت حسین ته وی چې اے بچو راشي چې غیر اعلی زما سلام به بیا مو کوي خو په منډه لار شي د خپل مور د مخ زیارت کوي او هغه د نو وفات کیږي بیا به د زیارت نه نه وي هغه په منډه منډه بیا د نبی رسول الله د قبر نه رالل کنه او د فاطمه مخ ته قتل او هغه وفات کړه نو ما دا وسوره ته د قبر نو تواز او شو چې منډه کوي د خپل مور ته مخ ته وګوره دا څومره دا قسم دې کدا اوس پورې ما په کتاب کې او کینو هغه کتاب کې وایي چې هغه کتاب زنه منم بیا چې دومره خرافات پکې لکه الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند خود دین حصہ ده کله سیاره خبره دین وي خوبونه دلیل وي وروره قیل او قلنا دلیل وي نو بیا خو چې چا څه خوخه ونه به لکه د فیسبوک په کې شیر کول او بدین دا دسې نه ده د دې خپل اصول دي خپل طریقې دي باغې به ثابت کې نه به خلق ومني نو بهر حال دا نبی د زمکه د پاسه پروت دی خدا ته دا پته نشته چې ما څومره وخت تیر کړی د مرګ نه بعد کله زمکه د پاسه دی او کله زمکه د لاندې دی انسان د دنیا د حال نه خبري وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما دې ډکو ته ګور چې سرنګي خوځو بیا موږ دې ته غوخه ورغوندو هغه تماشا کوي یو ډکه چته یو ځکه پروت دی بل ډکه د خر بل ځکه پروت دی کله چې الله حکم وکړو دا ټول ډکه د خدای په قدرت را روان دی او خپل خپل جوړ باندې لګيږي څلور مرغان یونی ول عادت یې کړل بیا الان کل ټوکړې ټوکړې کل وخه ول یو بل سره مکس کړې سره د غوخو د ډوکو د بڼو ابه لګ لګ برا غستو یو سو غرونو باندې کېو مرغان سرونه ځان سره ونیول او چې د کم مرغنم به غستا د الله په قدرت داغه غر نه بداغه غز ایسا د غوخه را لوتاو د دې سره به یو ځای کېده یو مرغه به جوړ شو بل جوړ شو بل جوړ شو بل جوړ شو سلور واړه ژوند شو منډه والی ودلی دا دا سه الله وز قیامت کې وبړي ژوند کوما پنځه واقعات شو شپږم واقعات د ټولو نه مخکې ده او هغه داوا چې و اذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر موسی علی السلام ته قوم وی چې موږ هغه وخت پورې ستا تصدیق نکو تر څو پورې چې تا موږ ته الله پاک پړاګنې خودلې چې الله وګورو کنه نو الله به موږ ستا خبره ومنو نو الله پاک فرمایي فاخذتکم الصاعقه تاسو باندې چې کم دینو تند راغې اسمان نه نازل شو ټول چې دینو تاسو شوي هلاک شوی نو بیا موسی علی السلام دعاګانې شروع کړې سورته اعراف کې بیا تفصیلا راځي لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا یا الله کتا دا هلاکول نو دوی بم دې په خوا هلاک کړو زبم دې هلاک کړو خو نن به نه هلاکول ځکه چې دا خو به خلک کوی چې دته یو یو ګوته ورته کوی تور کې بس الله ته ویل چې غر کوي نو بیا به مال بدنامي جوړیږي کنه نو د موسی علی السلام په دعا بیا الله را ژوند کړو نو دا قران تا ته خی چې په دې دنیا کې الله مړي ژوند کړي دي نو په قیامت کې به هم څه کوي ژوند کوي حل شو مسره عقیده دا شو چې قران کې اثبات د قیامت او دا په پنځو طریقو سره تا ته ما دا غي اثبات وکړ او دا مې ته ویل چې کافر یو ځل قسم خوړل چې موږ به نه پورته کیږو او الله رب العزت ورته سلور ځل قسم خوړل صحیح شو خزي دا سلورو مقاصد مهمه سلور چې دی هغه تویلی شي مهمدات په دې باندې دا مخکنی سلور مضبوطیږي ایت تقویت ملاوی مبدات کم دی الجهاد فی سبیل الله تعالی دویم الانفاق فی سبیل الله تعالی دریم التنظیم او سلورم الاداب چې څوک د توحید د رسالت د قران او د قیامت منکری ای سره جهاد دی او جهاد باندې کیږي چې ملګری مال لګي لکه پته شلا سره جهاد نه کیږي او ملګری به الا مال لګي او جهاد ته تیاریږي چې د ملګرو تنظیم او تنظیم به الا مضبوطیږي چې ملګری دی یو بل لحاظ ساتي د آداب او خیال ساتي نو دا ټول دی یو بل د مضبوطې دوه د پاره دي آداب دی د پاره د مضبوطې دوه د تنظیم تنظیم دې د پاره د انفاق انفاق دې د پاره د جهاد او جهاد دې د پاره د اعلا د کلمت الله جهاد څه ته ویل کیږي نو مولانا صاحب جهاد په لغت کې ویل کیږي په یو شي کې کوشش او مهنت او او معاونت بالمال او کمال پکې لګي او بالرای او کچه ته مشوره ورکې چې داسې داسې وکي او به تکثیر سواد یا یوم نشي کولای خو مسلمانانو سره مرګري دا ډلې زیاتې نو دام جهاد دی چې کافر باندې جګړو خورا شي کنه نو دا د دین بغیر ته بل طریقه نه دا جهاد دی چونکی جهاد تاسو تمویل چې خپل کوشش صرف کول ته وای نو قران عظیم کې د جهاد مختلف قسمونه دي تقریبا اته قسمونه د جهاد قران بیان کړی یو د مولانا صاحب الجهاد باللسان په جبه باندې جهاد کول دام جهاد دی اغا د جبه جهاد څه دی الدعوه الى الله تعالی نصرا ونظما وکلاما وخطبه الله طرف ته دعوت پر کول هغه که په نثر کې په عام خبرو کې که په شعرونو کې که عام کلام کې او که خطبه او تقریر کې په هر طریقه چې نو دې ته ویل کېږي څه شی الجهاد او دا قسم جهاد په دې کې ات ترغیب ال الجهاد یا التحذير علی الجهاد چې راضی کنه بیانونه او ترغیبات ور کول دام په جهاد بل لسان کې حرز المؤمنین علی القتال چې راځي دویم قسم دی الجهاد بالنفس چې سره نفس د الله په لار کې د جهاد د پاره وکړي د دشمن د مقابله د پاره دریم قسم دی الجهاد بالمال چې د خپل مال هم راواخلې او د الله په لار کې ولګي اوس خو ډیر خلک داسې دي چې جهاد کوي نو خپل نه چې بلکې د بیت المال پیسې خوري یا د خلکو نه چندې غواړي هغه خوري ډیر افضل شی دا دی چې جهاد کې د خپل مال ولګي خپل پیسې ولګي لکه څنګه چې خپل بدن لګي نو چې خپل مال هم ولګي چې جهاد به د قران په بیانولو کې کې څه مطلب دا عظیم جهاد دی چې قران به بیانې خان سورته فرقان آیت 52 کې لګو ګورئ سورت الفرقان آیت 52 سپارہ دا 19 نلسمان نو دا بل قسم د جهاد دی چې قران بیانوي پنځم قسم الجهاد بالدفاع وتكسير جماعت المؤمنين یا المقاتلین المؤمنین چې جهاد د سیو کې چې دا کافر د پکې او دارنګ په خپل ځان د مسلمانانو هغه ډله سیوا کې نو اوید فعو کې درې توجیهات دي ښا یا خدا معنا ده چې ګوره مونږ به اول سب کې جنگیږو نو تاسو راشه چې مونږ کم ځای نیولې دی هغه ځای کې کینای چې دشمن را باندې شان حمله ونه کې دا دفاع خو کې کا مونږ ورغلیو ال تب سب کې جنگیږو تاسو دلته نه بچی دنو غشی راولئ چې د دې لپاره چې هغه منګ ګیریږو نو چې تاسو گزارونه کوئ توجه به تاسو ته شي نو زمونږ د پاپ تاسو کوئ یو مطلب دا دی دویم قاتلو فی سبیل الله اول خو پاسه د الله په دین غیرت وکي د الله په لار کې جهاد وکي او کدا نشي کولای کنه اوید فعو که جنگ نه کې کافر د کور ترازی د خزه او د لور بیزتی د لکې د دې ملک بیزتی کې نو اوید فعو د خپل کور د خپل وطن د خپل بیبي د غیرت نه هو دفاع وکړه کم سے کم دا خو کا که د خدای په دین غیرت نه کینو په خپل ځان هو کا کافر به کور ته نه وځي او بیزتی بدلا کوي درې معنا قاتل فی سبیل الله دا الله په لار کې jihad وکړي او که هیڅ سم نشي کولای اوید فعو راځي موږ سره jihad کې شریک شي نو به تکفیر سوا دینا دفاع بداسي شي چې زمونږ ډله به سیوا کوي نو کافران نه دي دای باندې به یو روب راشي دا خو ته پته نشته چې دا اساس صرف د خوراک د پار راغلي خو به به دا خو ماشاءالله ډیر شي د دې کثرت نه به کافرانو باندې روب راشي لکه د قادسی په جنگ کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی په دوړ سترګو نابینا و جنډه په لاس کې راغسته ده او را روان دي او jihad درازي چا ورته وی چې صحابي ابن مکتومه ته په دوړ سترګو ډون دي او الله پاک الیس الله الیس قد انزل الله عذرک ستا عذر الله په قران کې نه دی را لګل چې ليس علی الاعمى حرج جړون نه پاغه باندې څه ګنا نشته چې jihad ته نه زینو تسل راغلی هغه وته چې بشک بلا ولکنی اکثر سواد المسلمین بنفسی فی سبیل الله ما ته پته ده چې ما ته خپل ښکاری او نه پر دې ښکاری خو دې راغلی ما چې زه به د مسلمانانو په میانس کې ولاړې ما نو هلته نه چې کاپیران ګوري نو سترګې خو ته زما نه ښکاري سرونه بشماري که نه دا یو دوه درې دونه کسان دي نو زما په وجه باندې به د مسلمانانو دا ډله داسې واشي چې لکه کسان دومره ډېر دي د دې کثرت هم خپل یو ورور دی ښه چې کله دشمن مرغوب کې نو مرګري ډیر کا نو بس دام یو پورا اثر په خلکو باندې کیږي اجتماعي پروګرامي بل شي نو دا خلک ځان سره په خپل پیسو خلک روان کې پیسې مولور کې دغه وې دا واخله خو ما سره لاړ څه چې دا دا جلسه در نه ښکاری نو چې سلسله دا خلک په لټو ګورو به څه دومره مخلوق راغلو نو بیا وې اثرې خي چې ټول کرسي خالی پرتی وي خلک کوئی کرسته شو کرسو ته تقریر کوي بیا به عزتی کنه نو ګورا تبسکه به تکثیر سواد المسلمین هغه د پا دادا او دارنګ چې دینو د پا دام شو چې کنور سن شي کولې د مسلمانانو هغه ډله هغه زیاته کړ په دې کې چې دینو دام جهاد دی ټیک شو لا بل د مولانا صاحب شپږم قسم الجهاد بالرباط چې سرحدات باندې مجاهدین ولاړ دي هغه اگر چې په چاډا زمونه کې خو د خپل ملک سرحدات ساتي نو داوم جهاد دی نو قران عظیم سورته ال عمران اخر کې چې به راځي ورابطو سوکه خپل سرحدونه و تړای مضبوط کړي هلته ډېرې معناګان دی بیا به زکوم ان شاء الله او شپږم قسم د جهاد دی الجهاد ټول عمر بس دیو بل خپل رانی سو غرزوي کافر سمر جدید ټکنالوژي د مسلمانانو خلاف او د خپل دفاع لپاره جوړ کړ او زمنګ د مسلمانانو سره هیڅ شي نشته منګه ټول پیسې د ملک اخوا دی خلاړې د ملک په صحیح طریقه باندې ونه لګې دي پوه شوې الله الله نو د کافر د پاره بزان ل خپل وسله پیدا کړي او چې بیا داس اسلامی ملک نو حکومت باندې دا لازمی دي چې هغه د کفارو د مقابله لپاره هر شی ځان سره وساتي بل اتم قسم د جهاد هغه د القتال فی سبیل الله تعالی القتال د الله رب العزت په لار کې jihad جنگ د کافر سره دا القتال چې صرف jihad نه مراد القتال شيخه نو دا jihad دا په قران عظیم کې تقریبا 15 لسکرات بیا راځي چې د جهاد نه مراد القتال شي مش نمونه خروار صرف ګورا مثال په تور لکه سورته النساء لګو ګورئ آیت نمبر 74 کې یعنی معنا دا ده چې تا باندې لازم نه چې خپل نفس هغه هغه استعمال کې د بل وس کې بل غوستا وس کې نه دی کنه بل باندې خپل نفس لازم دی وحرز المؤمنین او تیزی ور کم مؤمنانو ته په قتال باندې نو دا چې قتال راغلی قران کې او مراد ته جهاد نو هغه پنځل زید بیا یعنی جنگ د کافر سره دا اوس بل خبره کو هغه ډلې سره به جنگ کوي چې کم باغیان او پنځم ډله اهل کتاب نو اهل کتاب دو قسم دي يهود او نصارا دواړه د دې سره چې دنه جنگ پکار لري سورته توبه یو کم دیر سمایت دا فرق خمسه دې سره به القتال ها مولانا صاحب د دې تلو تلو کې دا خبره مزان سیاد او ساته چیرځه کې په پټه نه راکاږي ماحول تبګوري حالات تبګوري قران عظیم اصول ذکر کړی دي چې صد جهاد نه مخکې اهم دی او ضروری دي سب په دوران جهاد کې دي او سب یاد جهاد نه رستوري تقسیم الاموال بالقانون الشرعی علا به مجاهد کامیابیږي او جهاد ته پاریږي چې کله په ملک کې تقسیم د شریعت په طریقه باندې ان خپل کې به یو بتاړم شي دشمن بدمزه کوي دا قانون ذکر کې آیت نمبر 180 کې کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیتو د روزي ذکر پکې الله کوي سلورم مساله ان نهي عن الرشا من کوي د رشوت دا غستونه چې علا بمل کې امن راضي خوشحالي راضي علا بمجاهد چې دین او هغه دشمن ته مقابله ته ودرېږي چې کله په مل کې رشوتونه نه چلیږي او چې کله رشوت عامین بیا په مل کې خوشحالي نه چې چا زړه لري پیسې هغه مزه کوي دې د پاره چې وخورې تاسو یو حصہ د مالونو د خلکو نه په ګناه او تاسو خپويږئ چې دا شی نه راواره تفصیل خپل ځای کې بیا کوو نو دا قوانین دي د پاره د دې چې جهاد نه مخکې په ملک کې دا قانون راشي سم مجاهد سم شي او ملک سم شي چې کله مجاهد جهاد تلار شي او د جهاد کوي نو جهاد کې بده څنګه جهاد کوي قوانين سړي اې د پر بیا ځان لګورا اوس ټیم لګ دیګا نه ځان له بیا ګوره سورۃ الانفال دک ته ده دینا آیت نمبر 15 آیت نمبر 45 آیت نمبر 64 آیت نمبر 27 آیت نمبر 29 او یو کم 50 تم و پنځوستم شپیتم یو شپیتم سلور شپیت او پنځه شپیت ستا ساټ او ستر نمبر آیت دی کې هغه قوانین دي چې هغه بیا میدان جهاد کړي کله چې جهاد نه پاره شوي فتح دې حاصل کړه غنیمت دې راوړه نو بیا بسنګ نو علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول تقسیم د مال غنیمت بیا فلسمه سپارا ول مخکره ته بیان کړی دی دا نه چې من زرماو ټول زما تا وې ما دا شی پیدا کړی دا به زما ځان دی نه راوړي به دل تب جمع کیږي نو پنځه ځای بشي دې طریقه بیا دا ده چې بیت پنځمه حسابته بیت المال لاړ شي هغه وخت کې قل الله وللرسول دا الله او دا الله د رسول د رسول خپلوانو یتیمانو مسکینانو وا پنځه ځکه دا وکړه اوس چون کې د رسول الله په وفات دا غي څه ختم شو نو د اول القربا ایسا چې آل رسول ورته وي دا غم ختم شو باقی به غریبانان مسکینان یتیمانان عجزان باندې تقسیمیږي او سلور دې مال چې دې ابدا سي تقسیمې چې لراجل سهم وللراکب سهمان چې کم سړی یوازې جهاد ته تلې دې بے سورلې په پیاده تلې دې یو حساب اخلي چې کم په سورلې تلې دې نو بدوي سي اخلي نو دا اصول قران بیان کړی دي او ان شاء الله د درس په دوران کې په خپل خپل ځای باندې پکې تفصیل راځي نو بیا چون کې جهاد بغیر د انفاق نه نه کېږي نو قران عظیم د انفاق په سبیل الله خبره کوي دا سنت چې مجاهد یې مخ یو روپۍ نه لګو مؤمن یې مګن منځونو کې به تکبیر الله لازم د پیسو پر ته ورې نه وي کله تنخواه او داړې او د پیسو درته لې به جمعه ته پرې ده مخه ځکه به نه نه مؤمن دار چې څنګه تا په الله ایمان راوړې ده او په دې قرباني د الله لپاره ورکې نو مالی قرباني کوم ورکې مال به د الله په لار کې لګې د دې لپاره jihad لپاره مین سورتونه سورۃ الانفال توبه سورۃ محمد سورۃ فتح دې ټول کې د jihad خبرې د دې انفاق د پاره مستقل صورتونه دي لکه سورۃ الحدید او نورم په قران کې الله مثالونه خی خان چل تماشه وکم الله ترغیب ورکې انفاق ته دا سورته بقره کې لګرسته وګورئ آیت نمبر 261 کې مثالونه او ذکر کړی دي چې کم خلق د الله لپاره کې مال لګي دا غي مثال څنګه دی الله پاک فرمایي مثال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله چې سړی او کوي او هغه یو دانا وو وګیو کې هغه غنم وکړي نو تیلی راو باسي او سر کې وګی دی کړ یا جوار وکړي او هغه ته وګیو کې او د هر وګي کې سلسل دانې شي نو سونه شوي وسو دانې شي نو الله وی لکه څنګه چې یو دانا وسو دانې تعالی درکې نو چې ته د الله په لار کې یو روپۍ ولګې نو الله به یو په وسو دانې بدلې دل درکې سورت ال عمران آیت نمبر 180 کې هم سورت حدید کې په وو طریقو باندې هم په پنځو طریقو باندې ترغیب دی ترغیب ال انفاق برجو الخمسه وګوره و ما یاد آیت نمبر 7 و دو اشتمی سپاری اخیری صورت دے صورت الحدید ګور دې ځکه الله وی بندا دا مال ستانه دی تعالی می صرف اختیار درکړه دی نور مال زما دی د باز خلکو نه چې تاسو مو کې کنه الکه دا سرویس تاري نه دی وینا مال د خدای دی هنوم په زما دی وای دا څنګه وای مال د الله له خو نوم په زماره خالی الله وی بندم د قشانه د مال زماده نوم می پستا کې خود دې چې دا ستا شو نو چې زه تایم زما پلار کې ولګو نو ولې نه لګي نو سی وای چې مال د خدای له خو نوم په زماره خدای بیا اخر کې وینه دار څه زماري داسې د خدای په نوم دی خالی نعوذ بالله نو یو ته په الله ناس کړی سره لکه چې زما خزانه ده او تا ته دا ساته ها تیم ته خورو لګاو نو ته اوس خوري او لګی نه نو لکه دا خو ظلم دی ته خو چې راغلی وي بربند راغلی وي ناسنت راغلی وي یو جوړه د سره نه یو پیزار د سره نه هیڅ شی د سره نه الله د لکونو د کروڑونو خاون کړي د لهر صدر کړه د توي چې زه تیم خورو زما پلار کې لګاوه نو دی وی زبې خورم او ستا پلار کې یو روپې نه لګو ها یو نو چې کله دته دا وې چې دا ګوره ته الله په دې خلی پکړې او نائب کړې دا الله په لار کې ولګوا دی وی سي ابو زما دي مال پلار دې لو به خدمت دا غنه پاتې شو ازمانه کده الله به خدا مهنت واغ کړو هغه نه ماته پاتې شو نو الله پاک دې مو اجه خی لسم آیات کې ولله میراث السماوات والارض خاص الله د پاره پاتې کېدل د اسمانونو د زمکو دی یا بندا دار سستا شفان ستاهي خو یو ځل به تزي کنه دار څه به نه پاتې کیږي کنه نو چې تا نه په مرګ پاتې کیږي او ته په ګناګار نو خانه چې ویم لګیو ثوابونه ته ملاوي شي نو دې ګورا لکونه کرونه جمع کړي بل رس ساو تروزی او لګي نه هغه مخ کې پیرا کې یو ځل تاسو ته کېدې شما ویلی وو یو سوال والا بابا گاډي وو چې گاډي وو نو بیوشی په حالت کې خلکو چت کا هسپتال ته ورسو بابا نه لاندې چې دینو بس اوس چرړې تاو دي ډاکټرانو چې کله هغه د زخمونو صفائی کوله وی کته بابا د یو یو بډ سره چې دینو دونو دونو جرابې تړلې او پای کې پیسې او دا سره مونږ چولې کړې کنه هغه بزلان دی لګي لګي راتلې وي ته ولي او یو کس تر خط او شمارلې بابا سره 21 وی ک 22 لک روپۍ سره ځان سره ساتل او هغه په دې حالت کې بابا سوال ته ناشته نو هغه ډاکټرانو هغه ویډیو ورکړی و او هغه ویل بابا ګاډي نه دیواله وي بینک ګاډي والے دی بینک کې والے دومره پیسې خو بینک کې نه لګا بابا سره چنن پدې غاړو ته راځول نکړي کډو کډو کې چولې او پدې کې بابا سوال تناس د باز انسان حرس دای چې لګولو عادت نه دراجمه کول عادت زما والد سے دلاو بخي هغه به دا خبره کوله چې د پیسو ګټلم ګران دي خو د پیسو لګول دا غینم ګران کار دی ما به تاسو زه پوه شوم چې ګټلو د ډیر خلک دی خو لګول له نور څوک نه جامې به زړی پیزار به زوري خوراک بچ دین او الګان او دال نه بغیر څه نه خوري پزانین نه لګي ولی چې ګټل آسان دی خدا لګول ډیر ګران کار دی چې وای ګټې نو من من غټ شي چې 1500 روپۍ ما خام ولګوي نه مې ډېر غټ تاوان شو 1500 روپۍ کوي او ته به حیران شې کنه نه بل زما ویل چې لکه لوټ سپیکر له چاندار وړي نو غاټ سړی به یې براش شل روپۍ پکې زما ته دا سل روپۍ پکې واخلې لکه ته شرمېږې نه دې باندې دا کېږي دا د دې زمانه ده اوس خو چې ماشوم لم پنځوس او سل ورکېل نه اخلي دا په دې سولې پنځوس زره چې یو شی کېږي هغه په لس او په شلو په چندو چته برابرې خدا باندې خلق ما غدا آدم علی السلام د زمانه خوې کوي کنه دې ته خدا وسم لکونه کرور نخکار نو ګورا ولګوا او کینه لګې نو یو ځل به تیزی او دا بدنار څه پاتې کیږي ولله میراث السماوات والارض خاص الله د پاره پاتې کېدل د اسمانونو او د زمکو دي د آدم علی السلام د زمانه نه په نظر واچوا تر دې وخت پورې د سیمړې ما ته وخایا چې ځان سره د دنیا نه څه شی وړي اغار صدل تفریری او صرف په کپړو کې راون غاړي او قبر لوي سي او دلته په ګورا غاړ ځان بند کې د پرته حق راټی کړي زکات نه ورکي خیرات نه ورکي جنگونه په کوي شر په کوي فساد په کوي او ای په نه کوي نو قران وایي چې ولې نه لګي مړه سبم نه پاتې کیږي خدان لغاړه په صفا کوي لګه وکړه دی وی سو ما نه بسنګ پاتې شي دا بچی مې نه دي ته پاتې شي کنه نو سو ته به مې پاتې شي کړو سو ته به مې پاتې شي دا سر سرلون خو خیرات خو نه لې نو الله وی زبان دا ته خو دنیا کې خلق لک لک لک قرض ورکې کنه نو زماله قرض راکړه نو دا بل طریقه شو چې زه خیر دی تا پیړنه کېږي او ته چې نه نه نه پاتې کېږي بچو ته به پاتې شي ځا الله له قرض ورکړه دا قرض یو تذکر وي چې ګوره ته دنیا کې چاله قرض ورکې نو ستا دا یقیني چې مال به بیا راکې نو چې تا دا الله په لار کې ولګول دا یقینو کې چې دې بدله الله راکې وتکاثر فی الاموال والاولاد او زیادت دې په مالونو په اولاد کې دنیا دا شی ده دنیا کې څو قسمه خلک دي ماشومان نو د ماشومان په دنیا کې څه مقصد دی لوبي ځکه لکه موږ لوبي کوو بس داغه کار دې د لوب سره نوجوانان کار دې ابسیات سره دریم دی زنانانو داغی کار دی د میک اپ سره وزینتون کنا چې کما جوړ راشي خور داري په سوال استه و ادا کم ځای کې و ادا خو ډیر خپلې را ادا یې جوړې ول باقاعده نوم ورزي کنا اچ یو جوړې په یو ځای کې واچول نو بیا بل ورځ هغه نه چې ودا په مې لیدلې و وړې د خزو لیدلې ده میک اپ جوړي جامې بنگړي والے دې سره د زنانو کار دی په خېټه دې نارې خو چې په دې سونو برابرې بس ښه خوشاله او بل چې دی و تفاخرون بینکم فخر دې تاسو په خپل مینس کې په یو بل یاران دوستان په یو بل فخر کې چې یو موټر سایکل والی بل وی چې زب موټر علما نو چې بل موټر والی نو بل وی چې زب د زنه خالما چې یو یو کانال والی نو بل وی چې زبد دو کانال از مکالم چې یو یو پور جوړ کې نو بل وی زبد دو جوړو نو چې یو چرته دوبه یو سعودي له لاړ شي نو بل وی زبد پکې یورپ له زمان نور به مخکې زمان دا وتفاخر بس یو بل باندې فخر کې وتکاثر فی الاموال ولولا دیو زیادت دے پا مالونو پا اولاد کی زمیدار وای چې مال می ډیر وې زمیدار می ډیر وې بچی می ډیر وې د دنیا بس دغه مثال نه ټول خلک دی خبرو کې ډوب دي نن د سره مال شتا ولګوا سبب بیا لاسونه مروړې او اسوم د سره نه مثال دا څه دی لکه زبارانو شی او شین فصل زرغون شي زمیدار ډیر خوشاله چې مرګ شین شین دی سو وخت بعد وچی او ختم شي نن در سره مال شتا غوړی او شینه برابرې نو لګوا سبب بیا ایشه در سره نه ورمان بکې خو بیا بد سره څه شي نه چې وی لګي په دې مو نشي ما زله کې خو دې تا دله مې کې خو دې چې مصیبت برانه لري کې مصیبت په مال جمع کول نه دی چلو چې مصیبت د پکې نو مال ولګوا الصدقه رد البلا زمونږ یاران نه دي چې کله مصیبت پر راشي به خط بچی کنه دا بجی پروګرام کو یو لوی حادثه نه الله بچ کړو دا خوار کدا به مخ کې کړو نو سره به د حادثه پستر کوم نه ولې ده صدقه د مصیبت نه مخ کې ورکړه چې مصیبت در باندې را نشي نو د باندې چې مصیبت راشي نو دی وی که خدای دې خکرم نو زبرداسي تاسو کار وکړه زما خو چې څومره مشاهده ده نو بیماری مصائب مشکلات د غریب نه په مالدارو باندې ډیر راځي ته سوچ ته وکړه غریب نه د پکې روپال نه او مالدار اکثر پیسې او شدید او خوري تورې او کړېلې ار شي په بند خوګه په باندې غوړ په باندې غوخه په باندې مزاله نو چې دا څه په باندې نو دینه څه مطلب شي دا ولی مالدار زړه نه کار کوي نه کسب کوي او بس بیغه مناسي نو بیماری وته ټول راځي او غریب زړه هو دا خلک منډي وي ورته شونه کوي کنه زمیدار بغیر د منډو دا ورته شي کله ووټ کوي کله غیا کوي کله به بخور کوي کله بل کار کوي کله بل کار کوي دا د صحت لپاره مفید دی نو کته مال دی لکه خود دې چې زمانه به مصائب لري کی نو مصیبت چې کوم الله لیکلی دا په مال نه واپس کی دا به او دا به پتا راځي نو ولې ځان لا خیرت خرابې په مختلفو طریقو باندې ترغیب دې انفاق تا نو بل ادب دا دې چې نو بل اصل دا دې مؤمن دا دې چې ستا جهاد به ال چې کم دی کامیابی چې ته په جهاد کې سکے انفاق کې مال لګي او بیا جهاد به ال منظمي مرګري به برابرۍ چې د مسلمانانو خپل تنظیم تنظیم نه نو بیا کار نه کیږي نو د تنظیم د پاره اصول قران ذکر کړی دي چې تنظیم بده څه نه چار سړی راځو بس ته نوم لیکا دغه دوه ورځې بعد فساد راغلی او دغه شان دا نورم دي عوام د یوې چې سم څه د ثواب کار خونه لري خو د دې دغه کار دی چې کوم را سره خد ژوند کوي نو هغه لګو هغه لمنډه تړلې ها او دا خپکیږي ما یو عالم خبره کوله ده وې دا چا سره خپل یو ډونګ ډونګې ده لکه د مداریا سو کوئی اسلام ته خطر ده سو کوئی پښتون ته خطر ده سو کوئی تنبم ته خطر ده سو کوئی دې ته هیڅ شي ته خطر نه ده خو مونږ ته خطر ده کبیر شنو کار بوران شي دا شی دا دی او عوام په دې نه پیږي چې کوم خط تقریر کوم یو دا په ډېر خط سیاسي سړی دی دا تقریر څنګه او کزم زګونه له خلینو ورزول دا په داسې کار کوي کنه چې ته به وګورې ان موږ یو دا په ډېر خط سړی چې هغه راشي پنځه کاله تیریږي سرمن را نواړي موږ بیا به ته په دوربین کې دا حکومت صحیح نه کی پنځه کاله بعد بیا موږ بل یادو الله الله هغه جماعت کامیاب دی چې کې مرګري داسي وي چې په دې اصول منظم یو دا چې د ټولو مرګرو عقیده په توحیدی دا نه چې بسو کوټ ور کوي هغه پسې منډه او کغار ډله کې ډېر جماعت کې دی وګوره په دې سورته آل عمران کې 102 آیت کې چې کله دعوت نه چلی نو بیا کار نه کیږي سلورم قانون بیا رستو ذکر کړي چې ملګری چې دین هغه په خپل جماعت مال لګي انفاق وکړي 115 کې وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هغه چې کوي د کم نیک کار چره بدایي د خیر نه محروم نشي ای د اجر نه به محروم نشي زمانہ چې کوم انفاق کوي کوم پیسې لګي نو د هغه د ثواب نه بدای نه محروم کیږي او ما يفعلوا من خير فلن يكفروه فلن يحرموا دا غیر اجر نه بنه محروم کیږي او پنځم قانون آیت 118 کې یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم غیر به د مسلمان نه په بل سره غیر رازدار ځان سره نه ساتي او داغي بیا وجوهات خي چې ولی ځکه چې هغه لس وجه بیا خي چې تاسو ته بده بیا قسمه کې سب ضرر نه راسي هغه به بیا په خپل ځای کې راځي نو دا و تنظیم بیا چون کې تنظیم به اعلی منظمی چې ملګری د یو بل د آداب او خیال ساتي که آداب لحاظ نه ساتي نو بیا چې د مرګرو کې بارا وخت اختلاف او افتراقي آداب د پاره سورۃ الحجرات اول نواخلا تر بیا لسم آیت پورې 1 2 او 6 او 9 11 او 12 او 13 په دې کې و آداب ال بیا بیانې خټم اجازه نه راکې چې زاغه راو باسم نو خو زه چلو یو دو درې تیر واړه و یار سورته حجرات آیت نمبر 1 کې وګورئ بعض عالمانو دا مکروه غنلې دي چې د عالم په مجلس کې ناشته نوم به پوښتنه وا صبر نه کې دا به د بيد زکه چې دا عالمان چې دین دا د انبیا وارثان دي دا به باز انساني کنه ډېر به باکي د علماو په مجلس کې بداسي لګیای چې نه پکې شرمي نه پکې حیاي ا دې عزت سم سره آزاد دی ما نو تا په زلخت نشي راغسته چې دون آزادي سره کې خو لکه ته سوچو کا چې تا کې څه ادب او احترام شته وکړه دا څوک دی دا مو آیا چې زمانہ مشر دی او زمانہ کشر دی دا سوچو کا چې د د پسینه کې سری دا وارث ته چاره که مؤمنانو کې دوه ډلې جنگ کوي نو نور به سره پرې نه اخلي چې یو به یو خوا مرګره کیږي او بل به بل خوا نه نور به را پاسې دا غي منځ کې بسو کی صلح وکي او چې کم ظلم کوي نو دا ټول به را پاسې وغه ظالم سره به جنگ کیږي دا نه چې څوک منو دا مې خپل له نو رشتہ دار مې له نو بس کار سوي نو سو سر د غیرت نه ودرېږي دا به غیرتوب دی غیرت دار چې خپل رور دی ظالم دی چې اول ته ته ظالم وای ته وی چې دا کار دی غلط دی دا مکوا دا د غیرت کار دی دا به غیرتوب دی چې دلته اوس په حق وتک دی بل ادب ذکر کړي آیت 11 کې یا ایه الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم اے د ایمان والو ټوکې دې نه کوي سړی نور سړو پورې قوم نه مراد رجال سړی دې ټوکې نه کوي نور سړو پورې عسا ان یکونو خیرا منهم امید دې کې دې شي چې دا کسان غره د دینا ولا نساء من نساء نو نه دي زنان ټوکې کې نو روز نه نو پوری عسا ان یکن خیرا منهن کې دې شي چې وی هغه زنان غره د دینو روز نه نو نه یو بل پوری ټوکې مکوي ولا تلمزوا انفسکم په یو بل باندې عیبونه ملګوي بدنامي ولا تنابزوا بالالقاب یو بل ته غلط نمونه مالای څنګه ست خبرې چې نیکانو باندې غلط ګمان کې ولا تجسسو د یو بل عیبونه معلومه وای بعض خلکو کې دا کاری نور په څه لګیدل خپل ځان ته نخ کاری ولا یتبعضکم بعضا غیبت نه کې بعض تاسو د بعض نورو د یو بل خبرې مکوئ غیبتونه مکوئ چا کې نقصان نه بس پرده په واچوه دا آداب الله ذکر کړی دي نسلور ممداد یو د جهاد دویم انفاق دریم تنظیم او سلورم الاداب چونکه کوشش به زمونږ دای چې سبا سورۃ الفاتحه شروع کو کنه نو بس لاندې خبرې کو د قران عظیم په درس کې بتا ته دار راځي من بوایو چې د دې صورت دعوه ده نو تا ته بیا لا پته لګي چې تنن خبره دعوه دې ته ویل کېږي هغه مرکزی خبره چې د هغه د اثبات لپاره قران کې دلایل راغلي دې صورت کې او دا غي منکرین له زواجر او تخویفات ورکړي او دا دعوه د دې صورت داسې وی لکه تخم چې څنګه د فصل لپاره اصل شی دی نو دا دعوه کله په صورت کې یوي لکه صورت اخلاص کې یو دعوه د توحید دی صورت کافرون کې یو دعوه د اتبر یان المشرکین دی کله غنی راځي لکه سورته بقره کې سلور داوی دي اثبات توحید اثبات رسالت او جهاد په سبیل الله انفاق په سبیل الله دوه د مقاصد مهمه او دوه د ممدات نه دا شان آل عمران کې بیا به ان شاء الله درس دوران کې موږ دغه وضاحت کو چې داوا کوم یو د دې صورت کې دلائل دې ته ویل کېږي چې په کوم شي دا داوا ثابتي صحیح شو چې په کم شي دا داوه ثابتېږي هغه ته ویل شي دلایل او قران کې بدري قسمه دلایل راځي یو ته ویل کېږي دلایل عقلیه دویم ته دلایل نقلیه دریم ته دلایل وحیه دلایل عقلیه هغه دلایل چې هغه د هر عقل من سړي عقل بني عقل سره تعلق چې لږ سوچو کې پوي شي دلایل نقلیه هغه ته وایي چې پای کې نقل د مخکنو کتابونو نه یا د پیغمبرانو نه یا د حیواناتو نه هغه بیا قران دای نه ډک دی دلایل وحیه هغه ته وایي چې نبی ته الله وحی را لګیږي او نبی خلکو ته بیانوي نو موږ وایو چې دلته دلیل عقلی دی نو معنا غ دلیل چې ارزي عقل یې مانی دلته دلیل نقلی دی نه تب ګوره چې انسان نقل لري کتاب نه نقل لري مخکنی کتاب نه کله مخکنی نه بنا کله یو بچا نه یو نیک سړی نه نقل لري کله موږ دلیل وحی دی دلیل عقلی بیا دوه قسمه دی یو دی دلایل عقلیه اعترافیه بیا دلیل عقلی په درې قسمه دی افاقی او دویم سفلی او دریم وستی کله به برا اسمان ته دی ورسه اسمان ته وګوره ستورو ته سپوږمۍ ته وګوره کله ویلا د ځمکې ته وګوره کله به ته د مینس کې د پیزا کې د مرغانو ته وګوره چې څنګه وزره وړولې دی روان دی دا به ان شاء الله په درس کې راځي دلایل نقلیه به کله من الانبیاء کله به من الملائکه کله به من الاولیاء کله به من الكتب السابقه کله به من الجن کله به من الوحوش والطيور ان شاء الله درس کې بیا زه دا غي وضاحت کوم او بل خبره ده دا به مو سره مونږ وایو چې دا دلیل نقلی دلته سره راوړي توحید لپاره تسلی لپاره او د نور مقصدونو لپاره چې سینو مونږ سره وضاحت کوو بیا بل خبره ده چې په دې درس دوران کې برازي بیا مونږ وایو چې په دې آیت کې زجر دی زجر نو زجر ویلې کېږي په پښتو کې راتنه تا دې کې چې کم منکرین دی هغه کې کم قباحت دی هغه ذکر کې عورت پیوشي او ایله یو قسم زور نه نو دې ته ویل کېږي زجر دا زواجر په مختلفو طریقو باندې قران ذکر کړی دی کله مثال په تور باندې زجر دې په عبادت د غیر الله کله به زجری په اقوال قبیحه او کله به زجری مطلب په اتباع الابا کله په بلسه دا به موږ درس کې بیا لري وضاحت کوو بل پدې کې برازي بشارت بشارت ویلې کېږي زیری ته بشارت هم ویلې شي بشارت نو دا الله به د خوشحالي او خبر ذکر کې چې چا دا عملو ته دا انعام به ورکو نو بیا چون کې بشارتونه دوه قسم دي یو د آخرت په نعمتونو دي په جنت کې نو موږ به دا غینه تعبیر کو بشارت اخرویه او دا قران ډیر ذکر کوي ځکه چې اصل نعمتونه خو هغه دي کله به د دنیا نعمتونه نو به موږ دلته د بشارت دنیوي کله به موږ دلته تخویف دی یاره ده نو تخویف هم دوه قسمه دي کله د دنیا په عذابونو یاره نو موږ یو دې کې تخویف دنیوي دی کله به د آخرت په عذابونو باندې یری نو موږ په دې کې تخویف اخروی دی کله به پکې تسلی انسان تنگ شي ستړی شي نو موږ یو دی واقعا کې تسلی ده په دې آیت کې تسلی ده تسلی ده چې هغه غم د انسان نه ختمي خان او هغه به ان شاء الله بیا موږ چې دې کې و تسلی په کومه طریقه باندې ده کله بداسي تزهید په دنیا وي دا سه ایتونه به چریږي په دنیا سره ستامینه کمیږي کله به چرین ترغیب ال اخرت دا سه ایتونه چې د اخرت د تیاری ترغیب به ورکړي کله به امور مصلحه هغه نیک کارونه چې هغه سره د انسان نه عذاب د پکېږي دا به ان شاء الله په دې درس دوران کې بیا د هغه وضاحت کوو باقی اصول د قران دا خلاصي نه که څوک تفصیل ګوري نو العرفان من سور القرآن هغه ډېر بهترین کتاب دی زمونږ دا شیخ د قرآن اصول شته او زمونږ د درس اصولم هغه دی زمونږ مرګري مولانا محمد یعقوب صاحب لیکلو او دا غینمو ارشاد الحیران الی اصول القرآن ما وخت ته پوسټ کوم یې سره سره پاتې دی وای نه بس ختم دی یو دوه درې کتابه کو سره پاتې یې بګل نور نشته هغه چې چا سره نو مطلب یې کې د ساندازې مناسب چې څنګه زموږ د درس اختصار دی نو مختصر اصول مونږ بیان کړی دي باقی په درس کې به مونږ داسې نه یو چې سر معنا به یو منډه وي بعضې ځای مشکل راځي نو مونږ به د هغې د اصولو په شکل کې هغه ځای کې وضاحت کوو نو موږ به کوشش کوو چې درس په داسې انداز باندې وشي چې د وخت د کمی د وجې نه بیخي اختصار هم نه او بیخي تفصیل هم نه چې یو سپاره ویل شي نور قرآن را نه پاتې شي نو زمونږ به کوشش دی چې قرآن به خلاصو نو هغه به لکېږي چې په یو مناسب طریقه باندې موږ مزل او راتلل سفر شروع کړو د درس نو سبا نه به ان شاء الله سورۃ الفاتحه موږ د غیب افتتاح کو شروع کو او ورو به بیا ورپسې درس هغه په مخ کې ان شاء الله به خیری واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الله دې دا درس موږ ټول نه قبول کړي او الله دې ټول د فار د نجات او د خلاصون سبب وګرځي او الله چې دا څومره مرګري د دې محلي د دې گاوند دي د لری زینو نمرازي الله دې ټول لاجر ورکي او الله د ټول د دنیا او د آخرت خیر او خوشحالي نصیب کړي څومره مرګري چې د موبایل په ذریعہ باندې لری لری زینو کې اوري دا مرګري چټ راکړه چې ډېرو کسانو په دې موبایل درخواستونه د دعاګانو کړي دي نمونه یې را لېږلي خو د یو یو نوم زده کول ګران دي نو ټولو ته دعا وکړي چې څومره بیماران دي الله دې ټولو بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي چې د چا څه قسم مشکلات او پریشانی الله دې ټولو مشکلات او پریشانی ختم کړي دا مرګرو چې دینو ستاون د دې لوډ سپیکر د پاره شروع کړي دا پیسې چارولېږي دا امیر صاحب دی نو الله دې دیلا ماجر ورکی باغونو نه هدا د باغونو زنانه ور لګیلی دي د درس چې د سپیکر د پاره نو الله دې غیلم پکې بدلی ورکی څه خو کې دې شي 2000 کې سونه وي نو څومره چې څوک په دې کې مالی تا جانی تعاون کې الله دې غیلم ماجر ورکی زمونږ هم د الله مشکلات او پریشانې خلکې او ډیر دعا دا کوي چې دا زمون مریم الله سم کی او مطلب چې تکلیف نه او په اسانه طریقې سره درس وشي دا درس دی الله زمون د والدینو او زمون د ټولو بچو درونو خويندو د شاګردانو د استادانو لپاره او تاسو د ټولو رشتہ دارانو لپاره صدقات جاریه وګرځي او الله دې ټولو نه قبول کړي الله دې هر قسم رکاوټونه او تکلیفونه مشکلاتونه ختم کړي او الله دې په خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسوي الله دې زموږ د ټولو نه رضا شي چې څه غلطي او کوتاهي زموږ نه وشي الله دې راته معاف کړي قصدن خو به نه کوو خو انسان کمزوری دی که کومه غلطي کېږي د لفظ یا د معنا یا د یو خبرې الله دې موږ ته د هغې معافي وکړي او الله دې د صحیح ویلو او بیا ټولو له د صحیح عمل توفیق ورنصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیره